باب جواز لعن بعض اصحاب المعاصي باب دې په بیان د لعنت ویلو په بعضي هغه اصحاب المعاصي ګناونو والا هو غیر المعینین چې معین نه چې څه نه معین نه قال الله تعالى الا لعنت الله على الظالمين معين خو نشه کوم ظالمي قال تعالى فاذن مؤذن بينهم اللعنت الله عليهم وثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله لعنت الله تعالى دي پاغه زنانه باني چې هغه د خپل وختو سره د د د نارینه وخت چې نه یو ځای کوي والمستوصله والمستوصله او هغه زنانا چې بلی ته وای چې ما سره د فلانه د فلانی سړي د وخت ولا غوړ باندې وخت سره نو واصله او مستوصله دواړه فلانه د باندې دي لعنت دی وانه لا وانه قال لعن الله اكل الربا لعنت د الله دی په خورم کې د سود باندې وانه لعن المصورين دا لګ لګ حدیث لګ راځي ټوکلا دي لعن المصورين لعنت دا لعنت دې نبی اسلام په تصویر جوړونکو باندې وانه قال لعن الله من غير من على الارض اي حدودا لعنت دا الله دې په چا باندې چې د زمکي حدود چې دن هغه بدلې پوره تر دې ځای پورې د غرب د بر پوره ماته کی اخر دې ځای پورې د ماده لعن الله من غير منار الارض وانه قال لعن الله السارقه لعنت د الله دی په غلا اگر اگر باندې اسرو قول بایزا چې اگیم کدری پټی پری دی نو انه قال لعن الله من لعن والدی لعنت د الله دی په هغه باندې چې مور خپل باندې لعنت وی ولعن لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت د الله دی په هغه باندې چې د غیر الله لپاره ذبح کوي وانه قال من احدث فيها حدثا چا چې په مدینه کې بدعت وکړو د علماء اقوال پکې مختلف دي تقیص صاحب دارنګ نور ځنې لکه زمون مناسب هغه په قائل دی جواز وای لیکن احتراز چې دن اغا ډیر اولاد دی دا په تصویر کې چې دن اغا راځي احتیاط په دې کې موږ به په خپل امر راګیریو دا یو وجدار چې زه وینا وکوم په پټه کې یا ورته دی یا دی هغه چې هر وخت ته دې ګرځي چې تاسو کړل کنه دا کړل زمونږ دا ورته ملاویږي د غټو ورو شيوخ ورته چې نه ملاویږي لږی چې خپل کې احتراف چې نه دا غواره دی ما د باچا سره نه تاسو کړو رحمه الله مفتی سراج الدین سره نه کړو عبد شکور شیخ چارته دی نه واوی لړم مې تاسو دا راوي نه ناروا و ډېر ټول نه تاسو کړو ده خو نو احتراف ته خدای خروري په خبره پیښ دي کپی نشي التعيير لمن اجاز التصوير دا وګورئ د نبی صلی رحمه الله وانه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء نبی اسلام لعنت ور دي پاغه باندې المتشبهين من الرجال چې ځان یو شان کوي او ناری نو د خو سره ځان یو شان کوي دې ته جینو ټر وای سوته وای جینو ټر خزونک والمتشبهات من النساء بالرجال او لعنت ویل په غزان یو شان کون کی د خزونه بیر رجال د نارینه په دې تنر خزې وي سوته وي پښتو کې تنر خزې وي چې خزه ځان نر نر کوي ځان سړی سړی کې د خپلو کپې اچي سړو چې دنس پیدا راځي یګه دې لږي یګه نه پانو دارنګ بلو لګوا انه صلی الله علیه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا نبی اسلام لعنت ویل دي هغه چا باندې د شي دي چې نه خکړه چې پای کې روح وي سرور 115 او یا صفحه راوړو شابکنا شابکنا سره مې وي سرور سوا پینځه زه هغه دې کې د سویل هغه دل توامه دې معلوم کو چا معلوم کو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا دا دې معلوم کو لړ شو په لګ نور لړ شه لګ نور لړ شه بل صفحه حدیث نمبر 1608 وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد سم في وجهه نبی اسلام باندې یو خر تیرې دو چې په دې مخ ولا دا ورکړ شو فقال لعن الله الذي وسمه د الله لعنت کی پاغه سړي باندې چې دلای دا ورګړل دي څه ګنيشته وای کنه شته دا دې معلوم کو صحیح حدیث شو شپاړه سو اتم الته ور بیا نو ما دا واز دا ور غره تین پیدا کې الته ور اورو شپاړه سو اتم نمبر حدیث شته بل حدیث راوړوا لرشه سلور سوا یو کم اتیا سلور سوا یو کم اتیا تا لری سوکو تو رسید لو لعن الله آکل الربا و موکلو شپاڑا سو پیز اللہ سم حدیث لعن الله آکل الربا و موکلو معلوم دی کو معلوم دی کو سلور سوا سلور اتیا تا لرشا سلور سوا او سلور اتیا معلوم دی کو چا معلوم کوم شته او په روایت خا وان ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قال لعن رسول الله المخنثين من الرجال هغه سست باندې از ازونک باندې چې ځان مشابه کې د خود سره اي ناري نور مترجلات هغه مترجلات د زنانو نه چې ځان رجل رجل کې تکلف ته باب تفاعل مخنث باب تفاعل خنث يخنث مخنث او ترجل مترجل ځان په زور سړې سړې کوي د زنانه ونه شته کې نشي دا حدیث معلوم دی کو معلوم دی کو ها سرو سو شپګتیا راوړوي سرو سو شپګتیا نټ دی موار ګوره بیا نټ دی موار سرو سو او شپګتیا چا معلوم کو حدیث نمبر دی ول سوا یویا اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان لاعنین نظام کې ولاعنان چې الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم دخل کو لار کې غول کوي لار خالی کوي یا د سوري په ځای کې غول کوي په دې باندې خلق لعنت وایي اتقوا اللاعنین او شي کنه او 1500 شلمه صفحه وګورئ 1500 شلمه صفحه حدیث نمبر دی روري روري حدیث نمبر دی جی سیمه صفحه شو 215 اتیا او په ترمذی کې اول جلد 3 دوا درس نمبر حدیث کې ان تما الی غیر موالی فعلی لعنت الله چې موالی یو دی چې آزاد کړی دی او دې بل چا ته نسبت کوي په دې ځای الله لعنت عقیده د توحید او قران دی شاه سره یاد کوي نسبت بل چا ته کته بل لعنت نه هغه ټول راځم کړی دی اولګي د تاسو په طریقو خو درنه دي دا یو ځای کې بدن ته ټول راجم کی نو دا ستاد ګنټي بیان شو یو یو حدیث وایا او خبره کوا یو حدیث وایا خبره کوا نو ګور نو ستور خدا رضی کی بیراج علی لکړاو کا کنټرول بالکل بیخی خپل دی واده کړ د چار سره دا آسانه ته وای تل ګور کنه دی ځان نو لکړاو کا کنه وی باب وسره وای ډیر خوي مخکې وای صرف صفه ویل نو حدیث نمبر وایا تاسو مې یو نه پریږي ای خیر نمبر بدلی ګور لکړاو پسې کوا دا هو ځان او کړه نو خان بدر کی لکا ما ورته ذکر دي زما ځان سره اوړه ای چې زما د دې اوړو نو الته صفحه راواړه وا بیا په ځان خپل کې پیدا کا وجميع هذه الالفاظ اذا طول الفاظ في الصحيح دا په صحیح کې دي بعضو اتی صحیح البخاری او مسلم او بعضو اتی احدهما وانما قصدت الاختصار ما اختصار کړ دې بالاشاره الى اشاره مو ته کړ دا وتذكر معظم اتی ابوابیا د دې غټي غټي شي به په نو خپل عمر کې ذکر کوم نه حاضر کتاب ان شاء الله بابا رته ټول راځم کړی بابا رته ټول څه کړلی دی وی وی زبر ته په بابونو کې د دې غټ غټ حصہ غټ غټ حدیث آبر ته ذکر کوم نو مارته راځم کړی چې غدک حدیث ته کوم چې دې مارته ذکر کوم بابا ذکر روستو په دې صفو کې روان باب تحریم سب المسلمین باب دې په بیان د حرام والی دو بد ورد مسلمان ته بغیر حق نه قال الله تعالی والذین یؤذون المؤمن والمؤمنات بغیر مكتسب فقد احتملوا بهتان المؤمنه دعاء نه ونی خیرات نه ونی نسخات نه ونی سمع موتا نه ونی حیات النبی نه ونی وسیله نه ونی فلانه شی نه ونی فلانه قانون نه ونی قانون خو اجمن کوم نو خدای دې غر کا جوار شنا قانون ته نه ونی قانون نه ونی وقتال کفر او چې جنگ وسره کړه دا کفر دی وانا بي ذر رضی الله تعالی عنہ انه سره چې مسلمانۍ وره انه سمع رسول الله یقول نبی رسول الله رضی چې وی لا يرمي رجل رجلا بالفسق نو لي او سره بل سره په فسق او بالکفر یا په کفر الا ارتدت عليه مگر راو پس کیږي د تفعل لم يكن صاحب الا يكن صاحب كذلك کدا دا صاحب دغه مرتد کافر نه فاسق نه فاسق ګرځي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتصابان ما قال یو بل تبدر دی ویل چې سوي فعل البادي منهما نو ګناه ټول په شروع کون کې د حتا یات دی المظلوم تر دې پورې چې مظلوم زیاتې وږي چې مظلوم زیاتې وږي بیا په هغه مسله ګیریږي یو په هغه مسله هغه راګیریږي زیاتې باندې کوي دلته شروع په دې مسلو باندې دا ځان ته چې دیوبندیان د دیم نمبر دی کړی دا رد کوه خکلک ګونه ټول پاوی له زیاتې مکو زیاتې سلفیان دې دلته روانه چې کوم شروع کړ دې نو رد کوه خکلک شروع نه کړ دې نو ګونه به پاوی خو ته زیاتې مکو لګي کنه لګي المتصابان ما قال فالبادي منهما ته صرف یا کنزل ته خبره بوزي او دلته نور نه دی باندې لګي وای لګي دا نه ونی دا نه ونی دا نه ونی دا دې کلی کله لا تعين على شيء وذلك ان الشيطان يريد بتزينه المعصيه له حصول الخزي شیطان خو دلته دا ګناه خستکو د پاره درې چې دی او شرمي انک من تدخل النار فقد اخذیتا نو تاسو چې اخذاک الله خدای او شرمو نغیم دا ګناه د تخستکی چې دی او شرمي ګنده مرسته سره کوي دا خو دا مرسته ده فاذا دعوا دعوا عليه بالخزي فكانهم حصلوا مقصود الشیطان د شیطان مقصود یې حاصل کړه وای ها امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې چې من قذف مملوک او چا چې تهمت لګو په خپل مملوک باندې زنا نو یقام علی الحد یوم القیامه د قیامت پر د حد کا وایي کیږي دلته خو دې نه قیامت کوي کیږي خو د قیامت پر ورځ حد قائم کول کیږي الا ان يكون كما قال ها کچره هغه او هغه څه لکه څنګه چې دی واقعي هغه زنا کړی و دی لا خبره ده زنا نه کړی تهمت په لګاو یاد اوساته نبی اسلام قیامت کې به زنا چې نه حد هغه سری کیږي چې تاول دا نه مسلمان باندې ولې تهمت نه لګاو سبحان الله